اعانت للناس على ادراک الجماعت د پوره د مدد کړه د خلق سره په مندلې د جامع باندې چې ټوله جامع مې کني دویم رکعت ته ضرور راسېږي کنه د مر نو وخت بریوي چې ښه چې دویم رکعت نه راسېږي خو اول رکعت چې کلا قرات ډېر ویژ نه وي د به اول رکعت پوت شي وینا علی ادراک الجماعت د منه چې په ټوله جمع چې می کنه خلق سره د امام د تعاون کو پښ د قرات مشکی پوری دی وی ځکه چې د خیب وخت د غفلت وخت خلق به اختیار ده دغه کنه خلق ته دغه جامع شه خلق ته شمول سره مدد کړل مطلقاً دغه جایز دی و دا اعانت تا په کار خیر شي اعانت تا مدد ته وسره مطلقاً دا غندو جایزه کنه فقها دا لیکي چې یو سړی پر کا پر موضوع باندې دا رکوع ته ټیټ ته امام و آزی که کنه دی چا اوز یو ور ویدلو چې د خسک سړی روان ده د دا رکن شي په ویژدې کړل چې سایه روان ده چې نیات وتړي او د رکو ته کنه هم سره شامل شي هغه د پر رکو ویژدا کړل کچره د سایه په ژوندلو دا ته ملک ته یا متبار ده کنه دولتمن او سړی ده د جاه سړی ده اې د پر رکو ویژدا کړل بیدار کنه شي نو کده امام دا د کم چې کیم دا نه ته سره کو کنه دا د مالداري دی وجنه کو چې سای مالدار ده دولتمند ده کنه دا بیا پریاش سی یو یا کنه پغه لالچ شي چې دا سای لالچی ده ملو کنه دا بیا ګناه چاري وکړه چې دا رکو دې پر ویردوي او کچېره کنه دا نه پېژندل چې سیک تا او سیک نه ده کنه خو دې پر ویردا کړه چې پر کيو سای روند مسکو کان مسکوین کده چې زه زر کې چک شو د رکعت نه پوته شي لږ کې بیا رکوع کړم پوه دې کړل تسبیحات یې پوه دې کړ چې صحیح کړه نیا تر پسې وتړي روسي او پېژن یې نه بدا جایز ده ځکه چې دا دې کړه څه مالی او د دنیا کړه په بنیاد باندې رکن د ته ذکر کړي دین په خاطر باندې اعانت لله سره درک جماعت ته کنه د پر دې مدو کې دا دې کې د پر چې دا پېژنه کې چې وسک په تسک نه پوتې کنه دا نه منه اعانت جایز ده او که د مال په خاطر باندې وي که نه دا یا متصصیار کوي یا زکوت رو کوي یا کنه پلکای ده کنه په دې خاطر باندې بیا ګناه ده قال ورکت الظهر سواء ورکت الظهر سواء دوه رکعتونه د مشبهین په قرار شي یو برابر دي ورکت الظهر سواء دوه رکعتونه د مشبهین په قرار شي یو برابر دي بلکې د ټول یو کنه مازه مشپشین د مزګار د مشام مستان پاشه به قرات بالکل مساوی وي چې سمرا سمرا آیات په واد رکا شو دمر په دویم شبا وی کنه په دنر لمدر شي به کنه اواز رکا قرات ویژنی په دې بلنه وهذا النبي خليفه او يوسف رحم الله دا حکم په ندر شيخين باندې دا يسبون علاوه ان نر المزيد د دوړه کتینا په قرات سره یو برابر دي و یو مقدار کرات وی کنه په یو شی ویش په شبل شی بلان نبی وقال محمد رحم الله احب الی ان یطویل رکعت الاولى على ثانیته فی الصلوات كلها امام محمد سے فرمائی کہ مت دا خبر ډیر شار لگیږي چې ویش کو اول رکعت په دویم رکعت نه په ټول لمانځه شي احب الی ان یطویل رکعت الاولى دا خبره مت محبوبه ده چې ویش کو کنه امام اول رکعت په دویم نه په ټول لمانځه شي لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ركعه الله على غيرها في الصلوات كلها اي حديث وجنا چرنا کل شو دا و روایت شو دا چې نبی کریم سم دا معمول وو وی زول به رکعت اول په نه رکعت نه په ټول لمانځه شي اول رکعت وی زولو نه نبی سم د اتباع د وجنا کنه دوړه د کتینا په دې ټوله مزه ولا ټوله مزه ولا کنه کا سبو ده کا مشوشین ده کا نله مزه ده دوړه برابر دي په حق دوری د قرات سه په یو شکرات فرض ده په بل شکرات فرض ده دا رنګ په یو شال الحمدلله واجب دي په بل شال واجب دي په یو شال زم د سورات یا دریا ته واجب ده بل شال واجب ده کنه و ي س و ي ا ن في مقدار ن ف مقدار سبا سر يو برابر وي چې په دوه شي قرات فرض ده د انداز بیا کنه یو برابر چې په صبر شي کنه قرات په یو شی په دې برخه بل شبا قرات وي ادوار رکعتې دا کنه تلاوت حق ته یو رکعت حق ته د بل رکعت د حق ته په دوه شی قرات فرض ده نه په مقدار شبا یو برابر چې صبر قرات په یو شی په دې برخه بل شبا وي په اعتبار د آیاتې سره په یو شی د لاس آیات کې راتو ویلو کله په شی به لاس آیات پیرا کوي خدا وته چې آیاتی نه کنه هغه سره مساوي وي په کنه آیاتی نه یو بل سره ډېر پوجدن وي او کله یو سره آیاتی نه ویژدې ویژدې وي او د بل سره نه لال لال وي بیا تعداد په لاسو پیرا شو په هله لاستر کړ بشار لاستر کړ کنه خو یو ولا ویژدې ځکه چې آیاتی نه کله کلمات ډېر دي بیا بیا به مسکن مساوات نه ورو کنه بیا کچېره کنه یو را آیاتینا وجدی وی و د بل لاند وی به په اعتبار د کلمات حروف سره کلمات به انداز کې کله چې سمرا د یو مې کله لاس آیات تیر کړو او په دې لاس آیات شي کنه کلمات یې رکنه دیش کلمات کې پشه ابل چې لاس آیات پر کوي کنه کلمې لاندې لاندې دي آیاتینا لاندې دي د ا کنه کلمات د شپې را کېږي په پنځله سرسي یا کنه شپړه سرسي یا وتله سرسي د هغه بلاس آیات نه ترې په دې بل شي کنه چې خلی په شمیر ور پیرا شي کنه هغه کنه د پنځله آیات تیر کا چې کلمات امر کلمات له جوړ شي لکه سمره کلمات کړه چې د اواز رکعت ولا د اعلی آیات شي سمره کلمات دي د کلمات انداز وخله کنه خرص انداز به وخله دا کوریز د وکړه چې سې کو د اول رکعت په تکری په خپل احتیاط زر په تکړه دا په کاروبار به لګیږي په خلک شپ لګیا ده په کنه په څه لګیا ده په خپل زر کړو په سټ کړه دا کنه چې زړه روغره وای او کته مندره وای کنه نه لري پر به کنه امام کنه قرات وز نه وی کچ اول رکعت ته پیډ دی کو چې د خلک ورته دی کار خلک خپل کو ته یو کچ نت لګ کنه خلک ویشته خې دوله خو نه کنه لکه دا کاروبار زړه پرې شوای کنه اول چې امام سره تکبیر الله سره شریک وای پوتو شو کنه حدیث مبارک چې امام محمد صاحب پېښ کړه ده هغه نه دی کنه طویل پېښ کو ول حدیث محمول الاثاره من حيث الثناء والتعوذ والتسميه حدیث محمول دا په ویزولي باندې د حیثیت سبحان الله د اعوذ بالله و د بسم الله چې نبی سم اول رکعت ویزوله په دویم رکعت آی قرات نه ویش کړه دا ته جی په شوکه دا ته ویل په شوکه شخای نه دا نه چې پاشه کرات په یوزې ولا کنه ا به ځکه ویلو چې پاشه په ورکه سبحان الله په شه او درنګ اعوذ بالله د په شه درنګ بسم الله د په شه په یو کول باندې کنه چې بسم الله په ورکه سوي په دې بسم الله نشي ولا په یو کول باندې دا چې سبحان الله اعوذ بالله د په شه بسم الله د په شه ځکه به کنه هغه ویل لګي د پر کنه په نرنه دا نه چې کرات په شه ویل دوه خو شیخین به دغه توجیه او دا طویل و ته صحیح شي کنه دا خو په سبول مل شي صحیح کېدل شي نه په غاښ په مشپشین شي یا په مزګار شي ځکه چې پاشه کرات په کنه په پټه بونی ده پاشه کنه کرات په پټه ده شي کنه چې دا دې کچا وایر کته ویزه خدای به سبحانه ویزه کړی وي او اعوذ بالله پښه دو بسم الله پښه ویل په بلشه داګه ټکی نه شته پښه ودا ته جي خو په مسلمان نه جاری کړی چې په ټوله کنه په ټوله ده کنه کله چې اول کنه الماده شد اول رکعت لشي قرات په حال باندې پیږدي وي ولا معتبر بزياته والنقصان بمدون ثلاث اياتنا لازم امكان احتراز من غير خارج ابلك سمي توكل كنا چې یو برابر کراته یو برابر کراته کنه په اعتبار د آیات سره کا آیاتینه کنه په لحاظ باندې کړه په چا کې کلمات چا آیاتینه ویډیو چلان وی بیا په اعتبار د کلمات خو په سره خبره نشته ولا معتبره به زیات و نقصان نشته اعتبار چې تولی تا و لیکنه نه کومول تا په کام د درې آیاتینا یو د آیاتینا کنه دا کواله کا تو یا پروا نشته یو د آیاتینا د ویژ کنه او کد ویا مر کا تو یا په کنه شکر دې کې پروا نشته یو آیات کنه او ویشو یاد کنه ویا ویشو نبی سم کنه ما شو مل شي کنه معاوتين تر کړی دی کولا د فلک کو د بناس او کولا د فلک هغه سره ویرا یاته د بل پنځه یاته ده یو یات په باندې کام ده دا والا کم سره په بل نه هغه کې بل په سر تا کنه نه یو یا دوا یاته کنه کاوال وی شي کدوا یا شي کنه څه پروا نه شته البته درې آیات کې شي کنه بیا مکرور شي کنه چې ادوا یا شي پاول نه او شخای نه پرمل چې اول وی شي درې کنه د خلاف اولاده صحیح خبره ده کنه فتوای محمد صاحب کول دوی چې دوا کنه اول کوي شیا کنه او دا دا کنه بالکل صحیح ده بلکې په چار دو چې اول نلش کې ویدوي کنه په دویم نه وليس في شيء من صلوات قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها لإطلاق ما تلونه ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات لما فيه من هجر الباقي وإهام التفضيل دا سر مين نشتا کنه که د سبو ده مشپشين مزدگار که جمعه وي که ايدو کنه چې پاشه معين سرات چکره وي چې دا يې پشه ترېږي بل بل پشه ترېږي دا سر مين نشتا په هر مزدگار که چې کيم سرات تروي کيم کرات تروي کنه خلوص ده لا يجوز غيرها دا سر کنه سرات معين که چې بل نه راو کېږي دا سر نشتا کنه په هر سرات باندې کنه نه راو کېږي چې کيم کرات تلوات شي کړو کنه کوا سره شي کو کبیر شي کو کاهر شي کو دسه په هیڅ ډول مزینه کا تلاول او تلاوات سرات معین کې بندره وکړي لاطلاق ما تلونه د واجب اطلاق ته ایغه آیات نه چې مو ته تلاوت کړه دا وا کنه دلیل د اختراز ذکر ده فقر او ما تیسر من القرآن فقر او ما تیسر من القرآن دا د موضوع پر شي کنه شو دا چې په لوشه به تلاوت کیسه زه ته یې سکل چې کوم قران تو سره سوکاوي کنه نه دا بالکل مطلق تا کنه چاته به الحمد سوکاوي چاته به کل هواله سوکاوي چاته بل سره سوکاوي کنه چاته چې سوکاوي کنه ته یو دی وکړه عادت راوي په شي کنه ويكره ان يوقت بشيء من القران لشيء من الصلوات او دا مكروه دي ا ي و ك ت ا بحيم القران چه وتا كي سشاي د قران مجيد د سشني د موضوع لپاره دا مقصود دی چې معین کو مقرر کو بحيم القران سشاي د قران مجيد معین کو لشيء من صلات د سن موضوع لپاره پر مزه شه چې نه په پلوکین مشه پلوکای صلات تراو دا مقصود دی دا یو مثلا دو چې په پوسټ ویل کچې لې شي چې شيء من صلات کرا سن باندې کنه او بل باندې کله راو کېږي نه داسې صورت نشته نه داسې آیات سره صورت شته کله چې هغه ترول پر دی او بل کله نه راو کېږي او د بل کله بیان دغه ده کنه چې کچره چا یو صورت معین کړو چې د په پلوکین مهله په کای صورت تر و دا بیا مکرو چالو کړه زه به دا پښه تر و دا هم کړ چې دمره راو کېږي کنه خو چې زه به دا پښه تر و کنه به دا مکرو چالو کړه کنه مکرو د تحریمن یو سره چې مکرر کو چې به دا تر اوبر به نه تر یا مکرو تنزیحن نه دواړه مسلې یو خو کنه ودا مختلفه ده یو د قدرت او بل جمسیر د بل لاکه چې بیان مختلف ده په یو شک نه دا معنی چې فرض کرات نشته فرض کرات نشته چې دا کرات فرض ده ودان نه پرد یقینا چې وخت سو کنه افر پاده کیږي کنه بل لا چې مکرول مکرو دي دا والا مسله باندې رد د امام شفیع صاحب باندې کنه امام شفیع صاحب درنګ ملک صاحب کنه الحمد لله فرض بلی پکنه چې الحمد لله فرض چې هغه نکته تر به درمین نه راوکړي فاب نه رد وليس في شيء من الصلوات نشک نه پیسې سی کنه در مزنه یو کنه تر اول د صراط معینه چې کنه بل نه راوکړي الحمد لله چې بل سره نه راوکړي حل ما هم په سره راوي دا څه کوم مين نشته او دا صراط نشته لاطلاق ما راوینه او دا مکرو دی چې مقرر کوي سايد کوي پاک نه د سفیل موضوع دی پره هرمه به پر یو سرات مقرر کوي چې په سبول مشه بزا سرات تر وو یا پک نه مشکل به زاګه سرات تر وو دا مکرو دی لما فيه وجه پښتو چې دا ویلې مکرو دی لما فيه یګه نقصان دی وایي چې په دې تعین سره په تفیق کې نقصان ده ا چې کنه اې دغه بنګولې کنه زه مهجور کړه و زه پریښه و کنه مو به تلاوت مې به نه کړو کنه یا به عمل در بده کړو تلاوت مې نه کنه اتخذوا القران مهجورا ولې کوله پاک نه هجرا درتي دا کنه ګناه خبره ده کنه کله دا تر وا کله بل تر وا کله بل تر وا چې ټوک کوله پاک په لوسه سي کنه وته چې یو مقرر کې کچدا په تر وکړه د بکی کوله پاک هجران لونو و ایهام التفضیل دا بلا وجه پیش کړه و ایهام التفضیل او بل دا که پر تعین شي دا نقصان ده یو سره چې تیروي چې د خلک وهم ته د بهتري ورچول دي ایهام التفضیل د خلک وهم ته د تفضیل او د بهتري او د بزرګي ورچول دي دا یو سره چې تیروي کنه په دې مزه شي مقتدیون به وایي چې سوچ دغه سرعت نیولا ده کنه دا پښته یې بل تر ویل چې دا سرعت هو به لکه چې ډیر ده کنه کنه پښه لکه چې دا بزرګ سرعت یو سو به لکه چې ډیر ده چې نه تر وی کنه حالانکه کنه پاک ټول سرعتونه سره سواسي دي چور یو بار بار دي یو په بل به اختیار مشته او چې یو سرعت مقرر وو سرعت راوي کنه بیا دا وامه که زمه ته بل خبره پیوځي چې لکه چې دا سرعت څه هو به ډیر ده ا د ي ك ن ا بهتري لك چې ډېر وي چې دغه سرعت تېرېږي دغه پښه تېرېږي لما في من حجر الباقي و ذلك واجه چې پښوي د يسول فقها سيد اوله وجه پښ کو چې تاکید مکروه ده ان موضوع پر یو سرعت کله معایر کې دا تاکید مکروه ده چې حجر د باقي سي صرف دغه یو وجه پښوي بدغه واجه و ت ا چلېږي چې په ټول مزه شي یو سرت نیولا وي او که په یو مزه یو سرت نیولا ده او په بل مزه به بل تر وي په بل شي تر بل تر وي به کنه حجر دې باقی نه ورو په دې به شکر کړه پات تر وي کنه پښه کنه رولو کړه پات به دې راپته نه شو کنه به دا وجه په کنه نه جاری کېږي په هونه شي ا به وته چې په ټول مزه یو سرت تر وي کنه او که په یو مزه کنه یو سرت نیولا وي بیا خو د کرهات وجه ذکر کړ شي ویلې مکرو ده کنه کته چې حجر ده بکې حجر بکې نه څه کې پدې نه شکنه هغه هغه سرتی نه رسید نه کړی پشه او څه دا بل وجه پښې وي چې پدې شي اهامه تفضیل ده دا به په هونه شجرې کېږي اهامه تفضیل ځکه چې پرکا په سبول مو د شکنه یو سرت نیولا چې دا تر و دا سرت سین تر و بل تر و بیا په دې نه مې شي کنه تر ویا کنه د خلک د ماته به ورسي چې لکه چې سبب مشه دیګه سبب درک چې دی چې بل سره نه کول نه تیروي هو دا کنه نه کو سرتنا په دې مشه تیروي دا وجه سره لګیږي کنه هم تبذیر وجه کنه دا په یو کېږي دا مرز او څه کې دواړه بجوي چې په دې حجر دې باقیار سي هم تبذیلار سي دا دواړه لته نه پښکوي بدن خو نه خالي کېږي چې دا نقصان نه نه پوهېدو کېږي که چې توره خو قرآن پاک پسې پوته کېږي بیا خو نه تېروي د غیو د نیوله ده امیش په کلي شي جماعت کې یو ملو خالي خو قرشي پې ولا و طالب او پنجابه شې شو کلاس طالب و خو یې بل مې نه کړو که کوم مې پسې کړو که ده به نه کړو غریب معاملو به تتلو یو سره ته بروج او بل سره ته تاریک دا یو دی نه یو دی نه وي سبب شو به په دې باندې مینه تکو ټول کول هو دا ویډیو فلمس په دغه کړو دا ممونه تا کنه ګرځا کو دا غنم وخت څه وخت دا کنه دا ګرځا وته کو غنم از کوتی مت کو ورکو دا په بداغ سره چې یو دی ونه خو یو دی په دې بل میز دکو ایستو غا مقتیجات کو چې ستون چې سره جوړه ولا شریک نه دا دا غنم ورته جوړه ولا شریک نه کله کله چې ور ولا شي کوي کنه بدلوي دا کنه چې حجر د بکی نرسي ایهام د تفضیل نرسي او کچیر دا سوا چې یو سړی کړه تعین وکړو زنه مزه پر کنه سرات یې موکړو چې هغه پښې تراوي سرات دې اعتقاد چې دا اعتقاد دی چې نه را جایز دی کنه دا را چې دغه سبب ډیر ده دا نه را پښې ترې سبب کنه هو دو اقتداء کرا پا نبی اسم پسی نبی اسم پا ذرا مدرسه بکن خاص صورتینا تیرا ول مثلا اجمه پوری بنده پا سابول مدرسه الف لامیم سجدہ بی تیرا ولو و صورت الدهر هل اتا الانسان حين من الدهر دا به جمه پوری سابو پا مشدار دو صورتینا تیرا ول کنا دارنگی پا جمه المدرسه بی دا دیر تیرا ول کچا سے نبی اسم کنا تأثیر کلا پا اقتداء پسی کلا چا سابول مدرسه کنا زا کنا نه د نبی سم زه اتباع کنه او یا دې وجه نه کنه چې پاک کاوه ته سوکا دي نه راته ګرون وي نه راته کول شو لکه عوام کړه خالق ول حواله ذکر یو کنه دا کولوا تر دې نه راځي ذکر دي دا غن دي مکروه او یا کنه ابن سکر وجه دا چې ا د س ن ګ ا د ک ن ه ل و ل ي وجه وکنه چې په داسې یا سوګ ډیر دا یا پرکای د پښه کنه ا تسهیل د پر یا د تاثیر د پر کنه یا نه راوته یو د نه دی دا غ سرت یې کنه سویل مسه یو مکرکا چې اپ شته راوي بیا بیا کر حت نه سو چې کلا کرا د پر دی دا ځکه چې همیشه تر یې کنه به نقصان نه بیا خالق کیږي نه شوافه په سبول منځ شي جمع په سبول شک نه خامخا الف زمي سجدا تروي اس د شوافی کند وام د اعتقاد چې بل صورت په شنده جایز د اعتقاد جوړ شو ده حالانکه که معمول خو هغه نبی سم په تاثیر کړ لایق ته کړه کنه اګه د بس دغه ما زیری ونیو چې جنګ کدی پر شول نه بلې بدل کړه ده نه چې دې یا کې اعتقاد جوړ شو ده چې بل ګناه ده بل بل په ستاره به او میرا حلافه سبا پریشه ده اې دې مسله ډوره چې ويکرو ان يوکته به حمل قران دا مکرو دي فن قدیر سو ځانګه کنه په دواره باندې ګریس کړه دا په شفه ګریس تا کنه چې کنه التزام د دوام کړه دا د دوام په ځول لازم کړه دا التزام د دوام نه چې نه د اعتقاد جوړ شو دوام کړ چې بل ګناه ده شه او مې د اخلاق وکنه هغه التزام مې کنه امې تر کړه چې همیشه مې پزونه دې چې دا مې پرېښو پښې کنه چې مکرو دي تعین به نه کې همیشه مې پښې پرېښو کنه دا سم ماته چې همیشه پرېښو کنه به سم دا پښې تر ور کنه کله کله به کې اکثر یې تر واه مې جو کنه په ترک باندې التزام کړه دا کنه اګه کنه په ادوام باندې التزام کړه دا دواړه کنه په افراط او تفرید شي کنه اته سو په چار کې همیشه ټینګ ولې دې به په بدلوي نه کنه واخره ته ته ځنی په چاره کې چې بالکل پر شي چې کا پسې تروي نه کنه نبی سم دا غا سره ډېر ترول کنه کله کله په تولې په چار دی پسې کنه ته تاسو په وجه بده یا نبی سم په سکدا پسې کنه همیشه پر شي نه پسې په چاره ولایکر المتم خلف الامام او قرات نبی مقتدی امام پس ورسیا ولا یکر المتم خلف الامام مقتدی به کنه په امام پس ورسیا قرات نو یی خلاف اللي شفيرا ملا في الفاتحة دي. خلاف اللي توشبه ده فالحمد لله دا اختلافي مسله ده غاټه مسله ده او ګورو مسله ده کله ډېر لوی دلایل کله په حدیث شکل به سنن ډېر په ویډیو ویډیو بحثونه په کوسه سي ورې ده بده قرات خلف الامام ولنا قول اسلام من قالوا امام فقرات الامام له قرات كم ساكي پر امام وي دا قرات امام عدد پر قرات تا فقرات الامام له قرات قرات امام ده پر قرات سو وعلي اجماع الصحابه فده بس بكلام اجماع دو اجماع من اكثرت مراد ده كنا تول سبكرام منا زرا سبكرام ادي كيلا يكن ابا الحمد لله اکثریت مراد کن جمهور صاحب کرام په دې باندې وکنه خاص کنه کوبار اتیا صاحب کرام کوبار کنه ای به کرام مم په سمس نه ویلو پوت شو کنه د دې وجه نه جواب واو رکن خو مشترکون بینهما د کرات رکن د میجاوی کې رکن د پاره د خدا غرګار دی کنه مشترک ته امام مکتیب میرو شي امام دا ودی په چا به تراوی وای موږ دا ودی په چا مکتیب کنه هیر وتر دی کنه هدي بل فرمایي چې وایي سخنه مستخفن دا ترول یې ځکه الحمد په طریقه د اختیار سره اختیار دا ځکه چې الحمد په ستروي ځکه چې دلیل شته کنه په بل طرف باندې کنه فی ما یرو عن محمد پیغه هي چې روایت کوي محمد صاحب نه محمد صاحب چې مې روایت ورده کنه چې کې مستخفن بل ځای کنه اختیار تروي دا هکني ترول جایز ده مینه کېږي ويكره عندهما او مکروه ده تحریما د فحیل په نمو ده تحریما مکروه ده لما فيه من وعید ځکه چې دې بری شي کنه وعیدات روغلي دي کنه نبی سوچ من کرا خلف الامام ففي فيه جمرة اب خلوش کرواټه وی کنه چې چې امام مسته کرا کرا ترې خلوش کرواټه وی میرا وعد نه روغلي دي کنه اې دې وجنات صحیح نه کنه په دواله شي لکه هم هم سمې وجهن ده استمام نه غیر دل چې څه خبره کو ته غیر تکشیر دې ته چې عمر ودای دې سره چې پوله لازم نه ده ډېر وسړي به کنه بس هي خبره ته غیر راځي چې خپل به غیر یاد لکه نه لکه اکثر د دې کندرون دکا په دې باندې ډېر بلا دي مشکل کوي کنه یو سره لګیاوي په خبره راځي په سوزو سره لګیاوي کنه بس هجه پښتنه وکړو سیا کنه خبره پکې یرا سوچ یو خبره پکې شوې ځکه دکاندار ته چې دوا غړي نه لري کنه دکاندار دا نو کوي چې کنه یو ته محمد تر متوجه شي بیا کنه اول به لور شي چې مو ته مخ نه راوي مو ته غیر نه کنه نو سی خبره دې چې په کای شي ستاسو کنه ولې کوو درځه استمام را غیر دنه و انصاف کوي چې پولا به وی غیر بدني ویشه و د جنت ذکر وي د نعمتي ذکر کوي کنه او په امر شرک هغه ترهیب ذکر شوی هر کبا غلا وی کنه سوال دعا به نو کو چې خدای په کده کنه د امام دغه یاد کړه جنت بیان شي کړه ده کنه خدای مې دا جنت نصیب کې کنه خدای په جنت مې رزق کې کنه دا دعا به نه پښه ولا بیتا یا د ډول دغه آیات تر ولو کنه ای جهنم بیان وو د خدای په عذاب بیان وکنه اځي کنه اعوذ بالله من عذاب یا د جنت سول کې یا په نا غوړې د یرنا د کلو ذالک محل به دا یو کر استماع تا او انسان ته به نقصان ورکوي استماع دې نه وکړه کنه هغه ته غلا نشوي کنه وکذالک فی الخطبه دا رنګ یک استماع به انسان ته په خطبه شي چې کیمه خطبه وی کدی مې خطبه وا کدی یت خطبه وا کدی رکا خطبه وی کنه لاس خطبه دی په هر خطبه شي به کنه اجوز هر کا غلی بالکل وكذلك ان صلى على النبي سم دارنګ ک امام پر نبی سم د درود ویلو درود امر چې هغه یاد تر کو چې کرا چې درود پټه کنه یا ایو الذین امنوا صلوا علیه بیا وسه درود نه وی کنه بلکې غریب وی لفضیت لسما ذکر چې کنه استماع فرض غیر من فرض دی الا ان یکن خطیب کوله وتره مګر دا چې خطیب دا یا تر کو یا ایو الذین امنوا صلوا په خطبه شه بفیصلی سامع فی نفسه سامي به کنه په زړه شي کنه بیا درود زیر کنه په ژبه نه په یسری سامي په نفس یې کنه سامي به کنه په زړه په زړه شي کنه لاړ ور درود تیر کو په جواب ته به تر وی وخت رف نه ای علی منبر ولا حب علی من احسان تر کې پیګه شي چې منبر نه وریاوي اجمه وردو یید وردو کنه منبر نه وریا د خطبه نه ور وی کنه هغه کا کنه استماع او غلوله تفرد کنه کاج کا ذکر کړو شي تلاوت کو یا ذکر کړو والاخوت هو السکوت دې هڅه کنه غولو ده کنه خطبه نه وري کنه غا دوي اقامه لفرض الانسات دې پر دې پیرا کولې دې فرض چې پوری کنه ا چې پوره چې فرض ته چې هغه پیرا شي